حديث نمبر دو هزار ترياسی د دینه په دې مخ کې ابوابو کې لومبني باب کې دا ذکر شو چې اغستل خرڅول هغه جایز دي او ربا حرام ده به د صحابه کرامو دغي طرز عمل ذکر ک چې مهاجرینو دی به تجارت کو او انصار داغي باغونو داغی پټی وو ای به پای کې کار کسب کو عبدالرحمن ابن عوف یو تاجر صحابي دی به داغه عمل ذکر ک ورپسې بل باب کې حلال واضح دي حرام واضح دي او په مینس کې داسې امور دي چې هغه مشتبهات دي په اکثریت خلکو باندې د هغې حلت او حرمت هغه واضح نه دی ها البته علما دي نو علما په هغې باندې د هغې هغه اشتباه نشته ځکه وجه دا ده چې هغې یې د د علم پرانا کې ای ته حکم معلومي عام خلکو ته د علماو ته د رجوع حکم دی چې تاسو هغه ته رجوع کوي نو هغه به ته د دلیل په رڼا کې هغه اشتباه هغه به ته واضح کی چې دا حلال دی او که دا حرام دی خو چې ترسو پوری یو تن ته داغي حلت حرمت هغه واضح نه دی نو د شریعت تعلیمات دادی چې ته داغي نزان وساته ځکه کې دی شي ته په حرامو کې واقع شي مطلب دا دی چې د مؤمن د هغه کار به داسې بې احتیاطي نه وي، د مؤمن مزاج به دا وي چې هغه به احتیاط کوي او چې کوم سړی هغه په دې کې احتیاط نه کوي نو قریبه ده چې هغه بیا د حرامو نه هم پروا نه ساتي بیا د تجارت د هغې جواز ذکر که چه تجارت په وچه کې هم جائز دی په بحر کې هم جائز دی تجارت د پاره سفری دغه کولم جائز دی او دا د رزق فراخواله یوازې د تجارت سره نه بلکې په شریعت کې نورم داسې ډیر اسباب دي چې پاغي کې رزق هغه سیوا کیږي دا الله پیغمبر مغستل خرڅول کړي دي تر دې پوري چې خپل زغره هغه هم غاڼه کې خودې ده بیا د کسب فضایل ذکر کړل چې یو سړی د خپل لاس ګټه خوري نو دا ډیره خوګه ډوډۍ دا ډیره خوګه نوړی دا داوود علی السلام بخپل کار کسب کو حضرت ابوبکر صدیق هغه به تجارت کو ټول عمر په اخره کې چې بیا کله د مسلمانانو هغه ذمہ داری هغه ته اوس پارلې شو نو به دفع د وهم کوله چې زه داسې په بل بانی تکیه کوونکی نه ما ټولو خلکو ته دا پته ده چې زما تجارت ته زه تجارت کوم خو لیکن اوس د مسلمانانو په کار باندې مشغوله ما او دا غي د وجه نه به په اخر کې هغه واپس کړی دي نو حضرت ابوبکر صدیق تجارت کو او داوود علی السلام هغه د خپل لاس ګټه خړلې ده دارنګ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د ځنګل نه د لرګو ګېډې په شا باندې راوړل او هغه په بازار کې خرڅول دا بهتر دي د دینه چې تبل تلاسونی سي او هغه د لدر کی او یا درن کی به په په بيع کي، په اخستلو خرڅولو کي او په تجارت کي د ښو اخلاقو او د ښو آدابو د هغې ذکر يې شروع کړ چي په په دې کي يو سړی چي هغه تا له راضي د هغه حال ته به ګوري يو سړی د هغه به قرض په کاري نو که ستا په اعتمادي نو هغه له قرض ورکا دارنګ یو سړی تنگ دست دی داغه سره لاس واړه وا د مسلمان کار بدای چې دی با دی به رحم کوي دی به رحم کوي او دی به احسان کوي دارنګي د مسلمان اخلاق دا پکار دي چې په یو مبيعه کې یا په ثمن کې په پیسو کې یا په غسیس کې یو عیب دی یو نقصان دی نو دی به یو بل ته داغه نقصان واضح کوي نو البا په غکار کې خیر او برکت دي دارنګي که یو سیس کې ملاوت شوي دی مثلاً کجوري ګډې وډې کړې شوي دي، دالونه ګډوډ کړې شوي دي، نو ټیک ته د هغې اخستل خرڅول هغه جایز دي، خو یو خو دا چې د هغې هغه عیب بل ته واضح کړي او بله دا که د یو جنس سره تبادله کړې نو بیا به کوشش کړئ چی وزن د هغی یو برابر وی دا نه چی وزن د هغی ته ځکه چی په یو جنس کی ته یو وزن زیات وی بل کم وی ټیک ته یو به خالص کوالټی وی بل به د هغی نه کمزوری کوالټی وی خو لیکن دی کی ربا هغه لازمیږی. قدارنګي د نبی له صلوات والسلام په وخت کې قصابانو مو وی بغوخم خرڅولا نو یوې پکې دغه ادبم ذکر ک چې چاله دعوت کړي شوی دی نو که یو سړی په کار ده چې چاله دعوت ورکړي شوی دی چې هغه دعوت قبول کی او یو سړی بغیر دعوت هغه راغی نو حدیث د ابو داود کې راځي سره دې نه چې هغه روایت کې ضعف دی لیکن بخاری خودل ته ذکر ک چې کوربلا دا اختیار دی کاغله اجازه ورکي نو را بشي او که اجازه نه ورکي تو فعلی دی واپس بشي او د ابو داود په روایت کې راځي ومن دخل علی غیر دعوا چې یو سړی بغیر دعوت هغه راغی نو دخل سارقا غل راننوته وخرج مغیرا او لوټ مار کوونکې هغه اوته ځکه چې خېټه ډک کړه البته بخاری کې به ان شاء الله دا راشي چې د ملما داغه حق دی صحابه کرام به یو کلی ته لاړل نو د ملمه خپل یو حق دی ملمه د دینه مستثنا دی کم چې دا مسافر ملمه نه مسافر کم چې مسافر دی نو هغه دغه په یو علاقه باندې هغه حق وي د دې وجنه د مسافر د پاره بای سيزونه هغه جواز لري مې په دویشتم باب کې دا ذکر کړل چې د معاملې نه برک خیر او برکت کم یو شی ختمي نو یو خو مخکې په نورلسم باب کې ذکر ک چې ته دا غي عیب پټ کی او خیرخواهی هغه ونه لټې بل په دې باب کې دا ذکر کوي په دویشتم باب کې چې دروغ ویل او دلته بیا او عیب پټول په په اغستلو خرڅولو کی دا هغه خیر او برکت هغه ختمی خو اوس په دې باب کې باب قول الله عز وجل د ربا متعلق آیت ذکر کړی دی نو د ربا مستقل ابواب هغه مخ کې را روان دي د سود متعلق خو په دې ابوابو کې امام بخاری د د کاروبار نه د تجارت نه د خیر او د برکت د ختمېدو داغي اسباب ذکر کوي یو سبب ذکر ک چې یو بنده دروغ وي او د خپل سامان یا د خپل مبيعي داغي عیب پټي نو د دې دینه خیر او برکت ختميږي اوس پدې کې دا وی چې دروغ او دروغ او عیب پټول چې په دې سره برکت ختميږي نو د سود متعلق خو قران په خپل حکم کړي دي یعنی د سود داغي حکم خداغي نه بر دی د سود متعلق خو قران وی يمحق الله الربا ويربي الصدقات چې دا خو ختمي مال اګرچي په ظاهره کې مال زیاتیږي خو لیکن دا داسې وګڼه چې به دا ختم شه ته چې انفاق کې مال لګي نو دا مال لګول په ظاهره باندې دا تا ته ولګي چې دا مال کم شستانه خدا او په دې باندې دا یقین ولره چې دا مال دا زیاتیږي قران کې سوره بقره کې په یو ترتیب باندې الله درې سيزونه ذکر کړی دي لومبه د انفاق مثالونه ذکر کړی دي دا احسان دی ال الغیر بل سرا ورپسې بیا د ربا آیتونه ذکر کړی دا ظلم دی او درېمې بیا د لین دین معاملات ذکر کړی دي دا عدل دی نو دلته د خیر او د برکت د ختمېدو بل سبب ذکر کوي چې هغه مال د سود دی باب قول الله عز وجل یا ایها الذین آمنو لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا ربا اصل کی زیاتوالی ته وی قران کې بار بار راځي چې وربت او دا کله وپړ سیږي زمکا یعنی دا خپل لیول نه دا خپل سطح نه هغه اوچته شي نو دیتم لکه ربط پړسیدلو ته ویل کیږي په حدیث کې او بیا د الله د پیغمبر لکه کله کله د ربا دا لفظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام په په نورم بازي اخلاقو کې او په بازي آدابو کې هغه ذکر کی صرف داغه داغه عمل داغه د بدوالی ښکارا کولو د پاره لکه په حدیث د ابو داود کې د سعید ابن زید داغه نه په روایت کې راځي چې ان من اربر ربا د ربا د ټولو نه چې کم هغه اعلی شکل دی د ربا د ټولو نه چې هغه اعلی شکل دی نو الاستطاله فی عرض المسلم بغیر حق چې ته یو مسلمان عزت اخلي همیشه روزانه اخلي او پای کی بس اغه پسې شوی الاستطاله فی عرض المسلم بغیر حق ناحق د یو مسلمان داغه عزت غستل او هغه پسې کیدل نو دا اربر ربا دی دا د ربا د ټولو نه هغه نهایت بدترین شکل دی نو کله کله په داسې اخلاق او په داسې آداب باندې هم د ربا داغي هغه اطلاق کیږي په حدیث کې پښوي دی او نور د ربا لکه یو اد... یو روپۍ د ربا هغه غستل هغه خړل داسې دا لکه سړی چې لکه د خپلې مور سره بدکاری کوي او د مور سره زنا کوي دا د ربا غ ادنا درجه ده باب قول الله عز وجل یا ایها الذین آمنو لا تاکل الربا اضعافا مضاعفا دا آیت په سوره ال عمران کې کله چې اول د بدر ذکر وشي بیا د احد ذکر وشي نو به داغه نه بعد دا آیت دا راوړي په بل رکو کې یوسل دیرشم آیات ته او منګه په هغه ځای کې د دې مختلف ربطونه هغه وایو یو ربط هغه دا دی چې مخکی د جهاد ذکر وشو د بدر ذکر وشو دارنګ د احد داغي ذکر وشو په احد باندې بیا تفصیلم کوي نو پدې کې دا وایي چې کم سړی په مال دومره بخیل دی چې هغه مال په سود ورکي نو هغه به تعالی جهاد کی یعنی هغه به تعالی د بدن قربانی ورکی نو د دې وجنا په دې ځای کې د سود مزمت هغه راوړې دی هغه تعالی د بدن قربانی هغه نه ورکي بل دا چې بمخ کې آیتونو کې دا ذکر کړل چې جهاد نو چې یو سړی جهاد بال کیږي چې د یو سړی په پخېټه کې حلال پروتي حلال پروتي نو چې کم سړی حلال خوري نو هغه بیا د الله تابعداریم کوي هغه د جهاد کولم بیا اساني او چې کم سړی حرام خوري نو هغه د الله د پاره خپل ځان هغه نشي قربانولې بل دا مخکې آیتونو کې تقوا ذکر کړی دا وان تصبروا وتتقوا بار بار تقوا نو د تقوا دا بتا ته حاصلېږي څنګه دا بتا ته په حلال خوراک باندې حاصلېږي او د حرامو نه په ځان بچ کولو باندې بتا ته حاصلېږي یا ایو الذین آمنو ای ایمان والو لا تاکلوا الربا مخری مال د سود اضعاف مضاعفه دوچند دوچند سود مضاعفه په دوچندوالی سره په غزه کې قران کې موږ بحث کوو چې اضعاف فم مضاعفه دا قید احترازی نه دی چې مرکب سود هغه ناروا دی او مفرد سود هغه جایز دی نه نه بلکه په دې کې د هغه زماني او یا په دې زمانه کې د سودخورو داغي هغه ظلم ته اشاره ده چې سودخور هغه دی چې هغه مړیږي نه نو هغه به د مخ کې نه لکه دا شرطونه هغه لګی چې دا لاک روپۍ می درکړي یاد ساته ک میاش بعد هغه راکې نو دې پسې به پنځه زره هغه سېوا راکې خو که مياشت بعد تا هغه پنځه زره لکه هغه سېوا دې را نه کړې نو بيا به که که بله مياشت راځي نو بيا به د پنځو زرو په ځای باندې بيا به لس زره راکې دا بلکل همداسې ده لکه نن سبا چې بانکونه هغه کوي بانک مثلا ته به یو شی والی بیا که تا ولا هغه قسط په وخت باندې ورنکه نو بیا وی دا جرمانه در باندې رااله نو بیا هغه جرمانه فی دین هغه دومره زیاتیږي هغه دومره سیوا کیږي چې دا هغه قسط نه هغه سیوا شي نو په دې کې د سودخور داغه غنیت او داغه غ ظلم داغه د زړه غ سخوالی ته اشاره ده عربو به داسې کول یو سړی له به قرض ورک نو را بغې وراکه مالا نو چې هغه به ویلی چې ما سره نشته ای به زه ټیک تا اوس په بل میاش کې دور راکی نو کله کله به هغه سود هغه به دغه اصل قرض نه هغه به سیوا شه هغه به زیات شه اضعاف مضاعفه په دې کې داغه غزلم ته اشاره ده دوچند په دوچندوالي سره د دې دسه مثال دی چې لکه یو سړی بل ته وی لکه جمعات کې کنځلې کې نو د دې دا مطلب نه دی چې ګنې جمعات نه بهر کنځلې هغه جایز دي مطلب دا چې په جمعات کې کنځلې کول لکه دا نور هم یو قباحت لري یو نور هم قباحت لري نو د سودخور دا غنیت د مال ډیرواله چې به دا مال په یو طریقه باندې ډیر شي او نو دی وجه نه که یو سړی په په مال کی که په یو ځل باندې هغه سود کوي او به مزید نه زیاتي اغم ناروا دی او دام ناروا دی قران کې راځي ولا تشترو بیااتی ثمنن قلیلا ما خلی زما پایتونو باندې دنیا لگا نو چې دنیا لګه دای ذکر کړه نو ډیره دنیا په غستل او په طریق اولا سره ناروا ده حدثنا آدم حدثنا ابن ابي ذئب حدثنا سعيد سعيد المقبوري عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لياتين على الناس زمان په خلکو به یو زمانہ راشي دا روایت مخکې هم تیر شو په خلکو به یو زمانه راشي او هغه زمانه اوس راغلې ده لا یبال المرء باک بنه کوي یو تن بما اخذ المال په هغه سبانی چې د مال حاصل کړي دي د چې کوم مال غسته دي پای به باک نه کوي چې امن حلال ام من حرام چې آیا دا د حلال نه دی او کدا د حرام نه یعنی داسې بے باکی هغه به سیوا شي حالانکه مؤمن هغه به بے باک نه د دې ګڼ مثالونه هغه مخ کې تیر شو باب واکل الربا وشاهده وکاتبه په دې باب کې هغه دا ذکر کوي چې په سود سره خو د مال نه برکت ختميږي اوس په دې باب کې دا ذکر کوي چې صرف د سود په خړلو باندې یعنی کم چې هغه سود خور دی صرف د سود په خړلو باندې برکت نه ختميږي بلکې په سودي معامله کې چې یو سړی هر قسمه شرکت او حصه دار جوړیږي خوا که هغه پای کې لیکل کوي خوا که هغه پای کې نوکری کوي خوا که پای کې هغه گواهی کوي نو دا حکم ټولو ته شامل دی د دې ټولو د مال هغه برکت هغه به ختميږي د ټولو د مال هغه برکت هغه به ختمیږي امام بخاری هغه روایت خو نه دی ذکر کړي په دې ځای کې خو امام مسلم هغه ذکر کړي دی د دې وجنه امام بخاری دلته باب کې هغه الفاظ راوړي دي کوم چې په صحیح مسلم کې دي امام بخاری کله لکه هغه روایت نه راوړي کوم چې امام مسلم هغه راوړي دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام لعنت کړي دی لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم آکل الربا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په سود خور باندې د سود په خړون کې باندې لعنت ویلې دي وموکله او په سود ورکون کې باندې هما یو سود خړون کې اغستون کې وموکله او سود په بل باندې خورون کې چې په بل باندې سود خوري یعنی مطلب دا چې بل سود ورکي پاغه باندې لعنت ویلې دي یعنی هغه گاک هغه چې کوم ضرورتمند دی هغه چا چې په پیسې په سود غستی دي وکاتبه او داغي په لیکون کې باندې او شاهدیه او داغي په دوانو گواهانو باندې په حدیث کې کله یو گواه راځي کله دوانا یعنی په دوانو گواهانو باندې لعنت ویلې دي او به فرمایل هم سواء دا ټول په ګناه کې برابر دي یتخبطه الشیطان من المس دا د سوره الی اخر الایا دا د سوره بقره آیت نمبر 275 دی او په دې آیت کې الله فرمایي چې د سودخور انجام بسي د سودخور انجام هغه څوک چې خوري مال د سود لا يقومون عبد الله ابن عباس وی چې دا داغي د قبر نه د پاسېدو د هغه وخت انجام ذکر کړي کم سړی چې خوري مال د سود لا يقومون نه به پاسيږي د خپل قبرونو نه الا کما يقوم الذي مگر پشان د ودریدو د هغه کس يتخبطه الشیطان چې لیونه کړي وی غلره شیطان او فلانی باندې پیریان ناشتي نو لکه یو سړی باندې چې پیریان کینی او په یو سړی باندې چې پیریان راشي او بیا هغه پزان نه پويږي او درې دې نشي بلکې کله یو ځای تر اخلاصيږي او کله بل ځای ته دا د سو وجنا ذالک بانهم دا په دی وجبانی چې دی وای انما البيع مثل الربا چې دا غستل خرڅول دا هم په شان د سود دی قوب ته شي خرڅه پای کې ګټه کې نو دا پیسې ورکول او پای باندې ګټه کول په دې دوانو کې څه فرق دی فرق پکې دا دی چې وحل الله البيع وحرم الربا حلال کړی دی الله تجارت لین دین الله حلال کړی دی او وحرم الربا او حرام کړی دی الله مال د سود فمن جاءه موعظه من ربه نو هر هغه څوک چې راغی هغه ته نصيحت ځکه اله اخر الايه راغی هغه ته نصيحت د رب د طرف نه او د منش فله ما سلف نو د د پاره راس المال دی و امره الى الله او فیصله د ده د رستنی اعمالو هغه الله ته ده امید دی چې الله به معاف کی ومن عاد او څوک چې راو ګرځیده څوک چې راو ګرځیده او دا سودی حلال غنه نو دا دی جهنميان هم فيها خالدون او دی به پدې کې همیشه وي حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر عن شعبه عن منصور عن ابي الضحى عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها قالت لما نزلت آخر البقره هر کله چی د سوره بقره دا آخر دا نازل شو مراد تینا د سود د آیتونه دي ځکه دا په نبی له صلوات و سلام باندې بالکل په اخره کې په اخري عمر کې دا نازل شوی کله چې نازل شو اخر البقره د بقره د اخر نو قرأهن النبي صلی الله علیه وسلم علیهم فی المسجد نبی علیہ الصلوۃ والسلام لست دی د آیتونه علیهم په دې خلکو باندې په جمعات کې د په جمعات کې په خلکو ولستل او په دې کې د سود د حرمت ته نو یوازې دا حرمت بیان نه ک بلکې ثم حرم التجارت فی الخمر بلکې په شرابو کی د تجارت د هغی حرمت هغه هم بیان که چه دام حرام دی چه یو سړی شراب خرڅوی او شراب اخلی د دی تجارت هم ناروا دی حدثنا موسی بن اسماعیل حدثنا جریر بن حازم حدثنا ابو رجاء عن سمرا سمرا ابن جندب دا روایت مخ کی تیر شوی او په کتاب الجنایز کی هغه وګد روایتو چې نبی له صلوات و سلام یو دوه کسانو جبرئیل او میکائیل هغه راغلی او هغه په خوب کې بوته او بلا خلق هغه ته خودلی دي قال النبي صلى الله عليه وسلم رايت الليله رجلين اتياني ما د شپې دو تنه په خوب کې ولیدل اتياني چې غیرال زما خواله فاخرجاني الى ارض مقدسه نزي یو پاکی زمکی ته بوتلما فانطلقنا بیا منګ روانو حتی اتینا علی نهر من دمن تر دې چې منګ رالو د وینو په یو نهر باندې فيه رجل قائم چې پای کې یو تن ولاړ دی پاغنیر کې وعلى وسط النهر او د نیر په دی منځ باندې یعنی د نیر په دی کناره خلق داسې په منځ کې او د دین نیر په دی منځ کې رجل یو بل سړی دی بین یدیه حجاره چې دا غمخه تکانی پراته دي دا بل سړی دا فرشته ده فاقبل الرجل الذي في النهر نو را روان شي هغه سړی چې هغه په نهر کې په درمیان کې ولاړ دی فاذا اراد ان يخرج پس کله چې هغه اراده وکي د دراوتو د دې نهر نه نو رمر رجل بحجر من الحجاره فی فیه نو وشتل کې دا سړی د چا مخ ته چې کانی پراته دي نو وشتل کې دا سړی په یو کانی باندې من الحجاره د کانو نه فی فیه داغه په دې مخ باندې په دې خوله خوله او په دې مخ باندې په کاڼي ولي نو فرده حيث کان نو واپس کي دلره دې نهر ته کوم ځای کې چې دا سړی د مخکې نه د دې نهر په منځ کې وو فجعل کل ما جاء او دا شروع وي هر کله چې هغه را روان شي ليخرج چې اوزي د دې نهر نه نو رما فی فیه بحجر دا بلی اولی داغه په دې خلبانی بحجر پکانی فيرجعو نو هغه واپس شي کما کان څنګه چې هغه مخ کیو فقلت نو ما د دې دو کسانو نه د دې ملائکو نه تپوسو کې د جبريل او د میکائیل نه ما هاذا چې دا سدي فقال وی ویلی الذي رايته في النهر دا کم سړی چې الذي رايته في النهر دا کم سړی چې تا ولید په نهر کې دنه ولاړ آکل الربا دا سود خور دی دا سود خور دی او د بد خلکو نه د بخلکو له په سود باندې قرضونه ورکول او بیا با هغه به سود خوړو باب مو کې لربا سود په بل باندې خورون کې یعنی بل لور کون کې په دې کې اصل کې امام بخاری دفه د وهم کوي دفه د وهم داسې کوي چې بعض اوقات یو سړی چې د بل نه سود باندې پیسې رالی دا غریب وي، محتاج وي، ضرورتمند وي، یو سړی په مجبورۍ کې قرض اخلي او بیا په هغې باندې هغه سود ورکوي بل لا نو په دې کې امام بخاري هغه دا وایي او دا دا, دا عنوان په هغه مخ کې عنوان کې نو ذکر کړي اگر چې په حدیث ته صحیح مسلم کې دا ټول الفاظ څنګه چې مونږ وویلي دا ټول الفاظ یو ځای ذکر شوي دي آکل الربا موکله وکاتبه وشاهدیه خو امام بخاری په دې باندې ځان لباب دا دفه د وهم کوي چې غریب سړی دام پدی پدی سود کی پدی بے برکتی کی دام داغي سره برابر دی د د په مال کې به خیر او برکت نه چې دا بل په سود باندې پیسې ورکي د دې وجه نه کته وګوري د بانک داغي په معاملاتو کی هغه سودی معاملات دي دای په مال کې خیر او برکت نشتا خو چې دا کم سړی د بانک نه د ضرورت د وجې نه پیسې راغستی او د سود ورکون کې دی نو دیم الله د په مال کې مله به برکتی راولي او دیم دا غمال نخلاص شي وجدا د چې به برکت مال دی ها البته د د او د سودخور فرق دا دی د ده او د سود خور فرق دا دی چې بې برکتي خو به د ده په مال کې مي خو لیکن د ده دا باقی مانده مال د دې سود د ورکولو د وجې نه هغه حرام نه دی او سود خور چې هغه کم سود اخلي او هغه په خپل مال کې هغه اچي نو د ده د هغه خپل مال سره د مال د ملاوېدو د وجې نه هغه نور مال هم حرام شي ځکه چې دا طيب او خبيث دا ګډ وډ شي او هر چې سود ورکونکې دی نو د ده صرف په مال کې هغه بې برکتي وي او نور باقي مانده دا نور مال چې کم دی ګټي نو هغه دی لکه حرام نه وي هغه ناجایز نه د دې وجه نه صرف دغه فرق دی او نور د مال په بے برکتۍ کې او په ګناه کې برابروالی کې یو شان برابر دی ځکه کده د بل نه مال په سود باندې نه راغسته نو سود خور به څنګه خوړه خو دیم دغه سره په ګناه کې برابر دی کنه د دې وجه نه د دې ملک د دې حال وګوره ټول معاملات هغه په سود باندې روان دي دا آی ایم ایف ته او دا ورلډ بانک دی او دا فلانی بانک دی او دا ډنګری بانک دی د ملکونو نه قرضونه اخلي د دې ملک د تباهي بنیادی وجه دا ده چې معاملات ټول سودی روان دي سودی معاملات روان دي د دې وجه نه دا ملک ترقی نه کوي او ورځ تر ورځه په زوال باندې روان دی ځکه الله سره اعلان جنگ کړی دی لقول الله عز وجل یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ای ایمان والو د الله نه ویریږئ وذرو ما بقی من الربا او پریک دی هغه معاملات چې هغه باقی وي د سودنه ان کنتم مؤمنین که تاسو مؤمنان یې سودی معاملات پری دی فإن لم تفعلوا که دا سودی معاملات دا نه پرې دی نو فاذنو نو بیا اعلان کوي په جنگ من الله د الله سره او رسوله او د الله د پیغمبر سره او د الله او د الله د پیغمبر سره اعلان جنگ معلومه خبره دا ده شکست ستا دی وان تبتم او کچره تاسو توبه وستا فلکم رؤوس اموالکم نو تاسو د پاره راس المال دی یعنی کم چې هغه اصل مال د مال سر هغه ستا خپل دی هغه تی والا او نور لا تظلمون تاسو زیاتې مکوي په زیاتی اغستو باندې بیخص زیاده لا تظلمون ته ظلم مکوا په هغه زیاتي مال اغستلو باندې چې تا کوم سود مقرر کړی دی ولا تظلمون تاسو سره به زیاتې ونه شي یعنی ستا چې هغه کم مال دی هغه ستا حق دی هغه بستانه نه منې کیږي و ان کان ذو عسره او که چرته وی دغه اغستون کې د مال د سود و ان کان ذو عسرتن او دغه قرضدار ذو عسرتن خاوند تنگ دستی غریب دی نو فنادرتن الی میسر ازکه هغه د احتیاج د وجه ناغسته دی نو به انتظار کول دی هغه ته تر اسانتیا پوری وان تصدقوا دا چې خیرات وکینو دا بهتره د تاسو لا که تاسو پویږئ واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله او یریږئ د هغه ورځې نه چې تاسو به پای کې واپس کیدی شئ الی الله الله ته ثم توفی او بیا به پوره پوره ورکړي چې هر یو نفس ته بدله د هغه عمل چې د کړی دی او دی سره به زیاتې ونه کړي شي ابن عباس وایي دا واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله هذه آخر آیه نزلت علی النبی صلی الله علیه وسلم دا اخیری آیت ته چې د الله په پیغمبر باندې دا نازل شوی وو د سود د آیتونو بالکل په اخره کې نازل شوی دي حدثنا ابو الولید حدثنا شعبه عن عون ابن ابي جحيفه قال رايت ابي اشترى عبدا حجاما ما خپل پلار ولید چې هغه یو غلام واغسته حجامن حجام فکسرت نو هغه مات کړی شو مات کړی شو نو ځکه وجه دا و چې هغه به مثلا پاغي بانی یعنی اجرت به اغسته پاغي باندې به د بلنا پیسې به اغستی نو فقالا نو ابو جحیفه فسالته نو ما دا غنه ته پوسو ک ما دا غنه ته پوسو ک عون وی چې ما دا غنه ته پوسو ک چې د دې دغه د ماتولو وجه سوا فقال نبی ویلی نه النبی صلی الله علیه وسلم عن ثمن الكلب نبی علیہ الصلوۃ والسلام منع کړی دا یو خو د د سپو د پیسو نه چې یو سړی سپی اخلي خرڅي یې وثمن الدم او د ویني د پیسو نه نو چې یو سړی لکه د بل نه پخکر لګولو باندې یغوینه رو باسي ان شاء الله د وضاحت به خپل ځای کې راشي دا ټول د سپیدا پیسې هغه به زخمی کو او پای کې به به رانجه هغه ډکړل او هغه مستقل خال هغه به لګو چې هغه به د بدن نه نوزي عن الواشمه هغه خال لګون کې زنانا والموشومه او هغه چې پزان خال لګي یو خو خال لګون کې زنانه د چې بل خال لګي اول موشومه او هغه چې په ځان خال لګي دا دواړه یعنی چې څوک دا کار کوي او کم چې دا خال لګي دا دواړه په دې باندې لعنت ویلې په پیشیم لعنت ویلې دي او چې کم لکه دا کار کوي پاغي باندې لعنت ویلې دي او منې کړي د بل روایت کې د لعنت ذکر راځي واکل الربا او په سود قرباني په دې کې دا ذکر کوي چې په دې کې روایت چې کوم راوړي چې چونکه په مال کې د بے برکتۍ داغي ذکر شروع دي نو په دې دوو ابوابو کې دا راوړي چې کم سړی په دروغ باندې قسم خوري په دروغ باندې مخکې دا ویلي چې چې یو سړی دروغ وي او د بل نه په خپل مال کې په خپل مبيعه کې هغه عیب پټي دا دروغ ویل دي نو دې سرم د مال برکت به برکتی هغه راضي او مال کې برکت ختميږي دلته دا ذکر کوي چې یو سړی خپل مال په دروغو باندې قسمونه خوري او دی خپل مال خرڅوي نو دې مال کې برکت نه او د دې مال نه برکت هغه ختميږي باب يمحق الله الربا ويربي الصدقات محکی الله محوکی الله مال د سود او زیاتی الله مال د صدقې او مال د خیرات والله لا يحب كل كفار اسيم او الله مين نه کوي د هر یو کفار هغه منکر سره چې مال د سود هغه حلال غني او اثیم ګناګار سره چې هغه حرامي غني خو لیکن هغه ګناګار دی حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال ابن المسيب ان ابا هريره رضي الله عنه قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الحلف منفقه چې په دروغ باندې قسم منفقتن للسلعتی دا خرڅون کې دی هغه خپل سودا لرا یعنی کم سړی چې په دروغ باندې قسم خوري نو منفقتن للسلعتی دا خرسیدون کې دی خرسون کې دی لسلعتی اغه خپل سودا لره یعنی مال خو خرج شي لیکن ممحقه للبرکه لیکن دا ختمون کې دی برکت لره مال د خرج شو لیکن مال د بے برکت شو اوس په دې بل باب کې هم دغه ذکر کړي باب ما یکره من الحلف فی البیع چې په لین دین کې په دروغ باندې قسم خوړل دا ناپسندیده دي یعنی دا خنه دی مکروه دی یعنی حرام دی حدثنا عمرو بن محمد حدثنا هشام اخبرنا العوام عن ابراهيم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن ابي اوفا رضي الله عنه ان رجلا اقام سلعه یو سړی هغه خپل سامان او خپل سودا هغه کې خدا اقام سلعه سودا کې خدا په بازار کې د خرڅولو لپاره وهو فی السوق او د په بازار کې وو فحلف بالله او د قسم خوړو په الله باندې او د قسم خوړو په الله باندې چې په دروغ باندې قسم چې لقد اعطى بها ما لم يعطي چې یقینا د ورک دا مال دی گاک لا په دی گاک باندې دا مال دای خرڅ ک په هغه قیمت باندې لم يعطي چې د گاک لبه بل سړی هغه به ورنه کی حالانکه ما ما لم يعطي یا یو معنا خدا دا چې د لبه بل سړی هغه به ورنه کی یعنی زه چې تعالی دا مال په کوم په کوم قیمت باندې در کومه نو دا به تا ته په بل ځای کې دا ملاو نشي یادا او یادا چې لقد اعطى بها چې یقینا دی ورکوي دا سودا دې ګاک له ما په هغه قیمت باندې لم یعطي چې دله نه دی ورکړې شوی یعنی دله دا سودا په دې قیمت نه دراغلی یعنی مطلب دا دی چې ما په دې نه د زید پتا باندې په تاوان خرڅو ما او دروغ پیوي دا د ست لپاره دی دا خبره کوي ليوقع فيها رجلا من المسلمين د دې لپاره چې واقع کی د دې لپاره چې مبتلا کړي په دغه سودا کې یو تن د مسلمانانو یعنی دوکې کې په هغه سودا ور خرڅ کړي نو د قران دا آیت د داسې قسم خلکو باره کې هم نازل شوی دی چې ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا بشک هغه خلک چې هغه اخلي بعهد الله په په لوز د الله باندې وایمانه او په خپل قسمونو باندې ثمنن قلیلا دنیا لگا دنیا لګه مت یعنی کدی ډیره دنیا مو ګټي خو چونکی د الله نومي په پدروغه استعمال کړي دي قسم په خړلې دي نو که دا دنیا د ډیرم ګټلې د الله وی چې ثمنن قلیلا لګه دنیا یې واغسته یې هغه بے برکت دنیا یې واغسته مال کې برکت نشتا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین